بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه من اتبع سنته إلى يوم الدين أجمعين وبعد قال الله تبارك وتعالى ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم وقال تعالى ولا يزالون يقاتلونكم يردوكم عن دينكم ان استطاعوا په دې دوه آیتونو کې چې ما تاسو خدمت کې تلاوت کړ الله فرمایي چې يهود او نصارا تر هغه له تاسو نه ناراضي کیږي تر څو تاسو د دوی دین ونه منئ یعنی د دوی قوانین ونه منئ او دوی به هم تر هغه پورې په قرار نه کینی په بل آیت کې دی ولا یزالون یقاتلونکم همیشه به وی دوی چې تاسو سره به جنگي یعنی یو تجدد استمراری پکې دی هر وخت به د دې جګړه مستمره وي خو شکل به بدلیږي را بدلیږي د حالاتو مطابق به شکل بدلیږي ولا يزالون يقاتلونكم ولی هدف څه دی حتی يردوکم تر څو چې تاسو مرتد کی عن دینکم د تاسو خپل دین نشه اسلام دی ان استطاعوا که وکولی شي نو د دوی هدف همدغه ده چې مسلمانان د اسلام له شریعت نه راوباسي مرتد یې کړي چې مرتد شو نو بیا به دوی له موږ نه خوشحاله وي تر څو چې نعوذ بالله موږ مرتد شوي نه یو تر هغو پر به دوی د جنګ جاري وي په دې کې بیا نه سوله شته ده په دې کې نه ګذشته ده په دې کې نه وقفه شته ده البته د جنگ شکل به بدلیږي خو خلک به هغه سوله ګڼي مثلا د ټانګ او د تیارې بم غورځول دا به کېدای شي متوقف شي د اخبار او د رادیو د انټرنیټ او د قلم او د شعر او د ادب او د تعلیم جنگ به روان وي جنگ به په مختلفو اشکالو باندې بدلیږي را بدلیږي ځکه یو غایه یو هدف الله ټاکلی دی چې دا به تر هغه پورې روان تر څو چې دوی دا هدف ترسره کړي او الله کلم داسې نه کوي چې کافرانو ته په مسلمانانو لار ور جوړه کی ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا لن هیڅ کله هرگز به الله د کافرانو لار په مسلمانانو وسپره نه کی چې کافران د پاسه وي مسلمانان د دوی لاندې خو دوی به کوشش کوي چې دې هدف ته ورسیږي اوس راځو خپل د درس متن ته تاسو په خدمت کې ما پرون دا عرض کړه چې استعمار چې یو مسلمان ملک لاندې کی دوی بیا یو څه استعماري اعمال تر سره کوي او د استعماري اعمالو د تر سره کولو هدف دا وي چې دغه ملت د مقاومت د جګړې د استقلال او د حریت له روحیې نه بې برخې کړي او دا په خپل خون کې ورنګوي په خپل رنګ کې رنګ کې تر څو چې دا د تل لپاره د دوی غلام پاتې شي او تر څو پورې چې هغه اسباب او عوامل په مسلمانانو کې موجود وي چې خلک جهاد ته بیا بیا راپاروي خلک بیا برانګیخته کوي هڅوي نو تر هغه پورې به جنګ روان دی کوشش کوي چې هغه اسباب او عوامل هغه زمینه او هغه سرچینې چې مسلمانان د غینو د حریت روحیه اخلي هغه له منځه وي چې هغه له منځه وي بیا نو د ملت ډیروالی دوی ته بیا تاوان نشي رسولی که خلک په میلیونونو هم وي بیا هېڅ تاوان دوی ته نشي رسولی په هندوستان کې تر ډېره حده پورې دا کار شوی دی تاسو ګورئ په هندوستان کې دوه سوه میلیونه مسلمانان دي یوازې مسلمانان یې دوه سوه میلیونه دي کرار پراته دي هندیانو سره ای طبیعت هم نه خرابېږي چې بل څه زموږ کار وکړي دلته پرې غوسه ورځوي تاسو نه ولدی موږ زندګي را خراب کوو پرېږدي موږ د خپلو لالاګانو سره لګیا یي زندګي د ارامو تېروي خپلو سردارانو سره لګیا یي سردارجي سره خو په افغانستان کې ټول کافر او مسلمانان او هندوان او هره بلا دا ټول سره راځمه کې نو ټول شل پنځه ویشت میلیونه او چې هر کافر راځي هر طوفان راځي د الحاد او د کفر بس دلته بیا د دې ګټ سره ټکر وکړي د دې د ډبرې سره د دې غره سره د ایمان د غره سره ټکر وکړي بیا داسې پاش پاش شي چې هرګز بیا بسرې د راټولولو نه ولې دلته د حریت د ازادۍ د دین دوستۍ د جهاد او د خلکو د راپارولو هغه منابع هغه سرچینه هغه حالات هغه زمینه موجوده وي څوک راپورته شي او هغه وسایل بیا په کار واچوي یو نوی نسل را برابر کړي د مقاومت او د جهاد لپاره نو استعمار بیا څه کوي هغوی په قانوني ډول باندې غواړي چې د یو ملت لاس او پښې او مټې وروتړي پښې وروتړي په قانون باندې لاس وروتړي په قانون باندې خوله یې ور وتړي په قانون باندې سترګې یې ور وتړي په قانون باندې هدف مې دا دی چې داسې قوانین وضع کړي چې د هغو قوانینو خلاف ورزي که ته په لاس کوې مجرمې کوي په خوله کوې هم مجرمې کوي په پښو کوې مجرمې کوي په ذهن کوې مجرمې کوي په قلم کوې هم مجرمې دا قوانین دوی د غور او بررسي او د تدقیق په نتیجه کې جوړوي یوه صحنه د زندګۍ داسې نه پرېږدي چې په هغې کې دوی قانون جوړ نه کړي او دا قوانین بیا ټول دوی د خپل ګټو د خپل مقاصدو د عملي کولو په خاطر باندې جوړوي نو بیا حق ته په قانون کې که باطل وویل شو نو بیا هغه باطل حق ګڼلی شي د ټول نظام حکومت پولیس عدالت محکمې قاضیان ستره محکمه څارنوالان دا بیا ټول د هغه پیروي کوي ځکه چې قانون فرمایلی دی قانون داسې ویلی دی نو دغه قانون یا د قانون دا سلسله چې دوی په اسلامي ملکونو کې بیا شروع کی یعنی اسلامي قوانین لغوه کی او په ځای غربي قوانین نافذ کی نو دغه قوانین ورته د ټول ملت وتړي خالص لای کی ورسته زه بیا مثالونه تر اعظم درته مثلا یو قانون یو عربي پاس کی ته نور څه غوسره نشي ګرځولای بس دا یو ګره یو ساده خبره ده په دا یو قانون باندې ټول ملت دی خالي صلاح که څوک د صلاح سره معلومیږي راخاره کیږي وژل کیږي تړل کیږي زندان ته چول کیږي وهل کیږي بندي کیږي توهینیږي ځکه تا د قانون مخالفت کړی دی نو د مقدمې په ډول مې تاسو خدمت کې عرض کړ چې کله مستعمرین یو هیواد استعمار کی ویني احتلال کی اشغال کی نو بیا دویم قدم دوی پکې د قوانینو د تنفیذولو او د اسلامی قوانینو د لغو کولو اخلي اسلامی قوانین پکې لغو کی او غربي قوانین پکې تنفیذ کی اوس دا چې اسلامی قوانین ولې لغو کوي کله چې د اسلامی قوانینو په خصوصیت باندې تاسو په خدمت کې لږ غوندې رڼا وړاندې کوم هغه دا چې دا د اسلام مبارک دین چې ده دا د قانونمندۍ دین ده، د قانونیت دین دی. یو ساده مثال یې د تاسو په خدمت کې وړاندې کوم. مسیحیت د قانون دین نه دی، یعنې قوانین پکې خلک په خپله جوړوي، یوازې اخلاق او تقوا او ځینې کیسې میسې عبرتونه او پند او نصیحت او دا شیان په مسیحیت کې شته خو د حلال او د حرام او د وکه او د مکه خبره پکې نشته وکه او مکه او حلال او حرام او ستا حق او زما حق دا پکې خلک خپله ټاکي هندوتوب د قوانینو دین نه دی هندویزم بس څه دمونه او دعاګانې او څه موسیقي موسیقي څه اخترونه مخترونه څه مړي قبرونه لمانځل زیارتونه پیر د ماده مست قلندر بس دا شیان پکې شته د وکوه او د مکوه او د تا حق ده او د ما حق ده دا پکې نشته دا خلک پکې خپله جوړوي د بودایت دین د قانونمندۍ دین نه ده صوفیانه دین ده د هندوانو دین صوفیانه دین ده د بودایانو دین صوفیانه دین ده مسیحیت صوفیانه دین ده یهودیت کې بیا قوانین شته راځي بیرته موږ خپل اسلام ته اسلام د قانونمندۍ یا د قوانینو دین دی د دې یو مثال تاسو خدمت کې وړاندې کوم هغه دا انسان د انسان په حیث باندې او بیا مسلمان دی مسلمان په حیث په خپل ژوند کې چې څومره کارونه کوي څومره کارونه چې دی کوي دا ټول مخکې له مخکې نه تقنیم شوي دي یعنی قانوني قالبونه ورته ایښودل شوي دي چې هغه پنځه شیان دي دې پنځو نه به وتلی نه وي انسان چې هر کار کوي اسلام مخکې له مخکې نه پنځه شیان ټاکلي دي چې هلکه ته د پیدایښت د بلوغ د ورځې نه نیولې د مرګ تر ورځې پورې څه څونه کارونه کوې د دې پنځو شیانو نه د تا یو حرکت هم وتلی نه دا ټول په دې پنځو کې راځي یا چې ته کوم کار کوې هغه به فرض وي کوم کار چې ته کوې مسلمان هغه به څه شی وي فرض به وي واجب او فرض دا دواړه راځي ورته دویم دا چې ته کوم کار کوې انسان هغه سنت وي څه شی به سنت به مستحب هم پکې راځي او آداب هم په خپله پکې راځي دریم دا چې ته کوم کار کوې انسان هغه به حرام وي دریم څه شي حرام به وي څلورم دا چې مکروه به وي او پنځم دا چې مباح به وي ته به پکې اختیارمنې چې کوې که نه کوې د ثواب د عذاب خبره به پکې نه وي البته د نیت په بنا باندې هماغه هم ثواب عذاب کېدلی شي اوس راځئ تاسو هر یو ماته یو یو کار ووایه موږ او تاسو به کوشش کوو چې دغه حکم په خپل راو باسو هر څه راوستلی شو الکه د تب څه ټول باندې وهم دا کارت دا اوس ما یو حرکت وکړ کنه دا کارت څه دی حرام دی کنه دی په مخ باندې څوک وهل حرام دی کنه اسلام ویل کبل څه ویل اسلام ویل دی په لوی لار کې سم لاستل څه ده حرام دی مسلمانانو تعزیت جوړو مونږ کول څه دی فرض دی جهاد کول څه دی سلام اچول څه دی سنت دی ښکار کول څه شی دی یو چا سره مرسته کول څه شی ده مستحب کار ده دروغ نه ویل څه شی دی فرض ده واجب ده دروغ ویل څه شی دی د چا مال خوړل په رشوت یا په سود دا څه شی دی یعنی انساني حرکات چې څومره حرکات دي دا یې هم د دې پنځو شیانو نه وتلی نه یعنی د دې معنا دا شوه چې اسلام د انسان هر حرکت قانون مند کړی دی کاغه د شخصي حرکت دی کاغه اجتماعي حرکت دی کاغه سیاسي حرکت دی کاغه جنایي حرکت دی کاغه اخلاقی حرکت دی کاغه یو بل ډول مدني حرکت دی هر ډول حرکت د څه د لګي پنځو اصولونه وتلی نه دی په دې پنځو کې راګیر دی دا تصور نشي کېدای چې د انسان اعمال د دې پنځو نه بیرون وي دا سیستم چې د دې پنځو نه بیرون وي یا به فرض وي یا به سنت وي یا به حرام وي یا به مکروه وي او یا به مباح وي په فرض کې واجب ور سره شریک دي سنت کې مستحب او آداب ور سره شریک دي همداسې ده که نه ده نو اسلام ټول حرکات د انسان ده مخکې له مخکې نه قانونمند کړي دي او بیا دغه قوانین د اسلام دا د چې په پوره وضاحت باندې بیان کړای شوي دي د تیرو څوارلس سوه کلو په اوږدو کې هر فرد ته دا ور رسول شوي دي هر بالغ فرد ته او بیا اسلام وضعیت داسې برابر کړی د مسلمانانو په منځ کې چې په مختلفو مناسباتو کې عام خلکو ته د قوانین په عامه سطح باندې وویل شي کله د جمعې په ورځ باندې خطیب لګیا وي خلکو ته دا قوانین بیانوي کله د اختر په ورځ باندې لګیا وي کله د برات په شپه باندې ورته لګیا وي کله د واړه اختر په شپه باندې لګیا وي کله د رمضان په ورځ باندې ورته لګیا وي کله په مجلس کې ورته لګیا وي کله په تدریس کې ورته لګیا وي په هر حالت کې دغه قوانین یوه ګوشه هم پټه نه ده پاتې شوې نو هدف د دې ټولې تبصرې نه دا و چې د اسلام دین یو قانونمند دین دی د هر څه لپاره یې قانون جوړ کړی دی یو شی داسې نشته چې د هغه د اسلام په دې پنځو قوانینو لاندې رانشي ښه نو چې وخت چې اسلام د قانونمندۍ دین شي معنا دا چې دغه اسلام انسان په یو منظم چوکاټ کې راولي په دې منظم چوکاټ کې ورته وایي چې دا به کوي دا به نه کوي دا د تا حق دی دا د ابل حق دی دا د صلاحیت دی دا د مسؤلیت دی که دا کار دی وکړه دونه سزا به ګالې او که دا کار دی وکړه دونه انعام به درکولی کېږي که دا کار دی په دې طریقه وکړه نو خلک به تا ته راځي مبارکي به درکوي یو چا لور دی وغوښته واده دی کړه کور ته د تل لپاره راوسته نه یوازې دا چې د یوې شپې لپاره د تا سره شوه د ټول عمر د تا سره شوه او ټول خلک به راځي تا ته به مبارکي هم وایي تحفه به هم درته راوړي او کار دې مغه کار کړی چې بل سړی د شپې په پټه کوي کار مغه دې که بیل دی خو ګوري اسلام په یو قانون کې راوستلی که په دغه طریقه دې وکړه نو ټول به تاته راځي مبارک مبارک خیر اوسې مبارک خو که په بله طریقه دې وکړه خلک به دې په منځ کې درئي او پښې به دې خښوي او بیا به دې سنګساروي او چې څونه دې ولي هغونه به دوی ته ثواب هم ورکول کېږي او قران وی وليشهد عذابهما طائفه من المؤمنين مؤمنان درجه مشي شي دا ننداره وکړي کار مغه یو دی کې بیل دی یو دی خو اسلام وایي چې په دغه طریقه دی وکړ نو خلک درته مبارکیم درکوي خلک به دوست غني پرون پورې پردای نن دی چاو خې شوې دی چا ماما شوې دی چا کاکا شوې یو چا زوم شوي خو په بله طریقه باندې نو بیا ته مجرم یې باید ووژلی شي باید رجم کړی شي باید جلد کړی شي مثلا دا مې درته یو مثال یاد کړ هر حرکت د انسان قانونمند اسلام خلک راخلي قانونمند کوي وخت چې خلک قانونمند شي په ټولنه کې چې قانونمندي راشي ټولنه منظمه شي او قوي شي د ځان نه دفاع کولی شي خپل مسولیتونه پیژني خپل صلاحیتونه پیژني خپل افراد هم سم روزلی شي او د فساد مخنیوی هم پکې کیږي اوس قوانین راځي د څه لپاره قوانین راځي د څه لپاره قوانین د دې لپاره راځي وجود ته چې امنیت تامین شي او حقوق وپېژندل شي فساد له منځه لاړ شي حقوق وپېژندل شي حقدار ته ورسول شي امنیت تامین شي د فساد مخه ونیول شي وخت چې اسلام دومره قانونمند دین دی چې او ادناترین حرکت هم ته خطا شوی نه ده هر څه ته مخکې له مخکې نه حکم ټاکلی دی نو هره ټولنه چې په اسلام کې داخله شي په حقيقي معنا باندې داخله شي هغه به قوي ټولنه وي مضبوطه ټولنه وي دا دغه د اسلام مبارک دین داسې نه دی چې یوازې د عبادت لپاره قوانین لري شاودس به په دې طریقه کوي تیمم به په دې طریقه کوي منځ به په دې طریقه کوي جنازه به په دې طریقه کوي نه یوازې د عبادت لپاره قوانین نه د ژوند د هرې برخې او د هرې صحنې لپاره قوانین لري د عبادت لپاره قوانین لري د اخلاقو لپاره قوانین لري د روحاني معنوي ژوند لپاره قوانین لري دا به وایې دا به نه وایې داسې به تفکر کوي داسې به تفکر نه کوي دا به په ذهن کې راولې دا به په ذهن کې نه راولې حتی هغه شیان چې د تا په ذهن کې دي لا اسلام ورته قوانین شي چې دا ډول به تصور کوي دا ډول به تصور نه کوي د جنگ لپاره اسلام قوانین لري د سولې لپاره اسلام قوانین لري د اقتصاد لپاره قوانین لري د تجارت لپاره قوانین لري د جزا لپاره یو چاته د جزا ورکولو لپاره قوانین لري چې فلانه ګناه وکړه نو فلانه جزا ده دا حد ده دغه طریقه ده دا شروط دي دا ټول هر څه اسلام قانونمند کړي دي د انساني ژوند ټول قانونمند کړي دي کاغه حقوقي قوانین دي کاغه جزایی قوانین دي کاغه عسکري قوانین دي کاغه اقتصادي قوانین دي کاغه مدني قوانين دي کاغه نور سیاسي قوانين دي سیاسي قوانين دي د نور انسانانو سره د وسیدلو د گزارې کولو او کاغه بین المللي قوانين دي د نور ملتونو سره د تعامل کولو دا ټول هر څه اسلام ټاکلي دي مخکې له مخکې خا اوس چې کله یو ټولنه داسې مسلمانه ټولنه وي او بیا قوانین هم د ژوند هرې برخې ته شامل وي هرې برخې ته شامل وي او د ژوند هره برخه د ژوند هره ګوشه یې قانونمنده کړې وي نو یقینا چې دغه ډول ټولنه په نورو ټولنو کې د ذوبان او د ویلې کېدلو نه د انحلال نه بچ پاتې کېږي د دې فایده دا ده چې دغه ټولنه چې هر څه قانونمند دي هر څه تشخیص شوي دي هر څه معین دي دا په نورو ټولنو کې په نور ملتونو کې د ویلې کېدلو نه او د ختمېدلو نه د ذوب کېدلو نه د انحلال نه محفوظ وي ده که هر څه حالات ته راځي د دوی خپل ارڅ چوکات برابر دي او د هر حالت سره دوی مقابله کولی شي د دې لپاره چې اوس اصلي خبرې ته راځم ګورئ بیا دا خبره تکراروم کله چې اسلامي قوانین د ژوند هرې برخې ته شامل وي اسلامي قوانین د ژوند هرې برخې ته شامل وي او اسلامي ټولنه یو قانونمند ټولنه وي حقوق وجایب صلاحیتونه دا پکې تشخیص شوی پیژندل شوی وي دا ټولنه د ګډوډۍ سره نه مخکې چې قانون وي نو ګډوډي به ولې راځي ګډوډي خو په هغه وخت کې راځي چې یا قانون وي نه یا څوک عملی نه کړي ګډوډي په کوم وخت کې راځي چې یا قانون اصلا موجود نه وي او یا څوک مني نه په اسلام کې د قانون شتوالی د الله نازل کړی رسول الله بیان کړی دی امت هغه تدوین کړی دی او عملی کول یې څه د زور په وسیله نه دي بلکې عملی کول یې عبادت ګرځول شوی دی چې ثواب په باندې ورکول کیږي د دې په خاطر د عبادت ګرځول چې خلک په شوق باندې عملی کوي ځکه د قانون نه تېښته ډېره اسانه ده خو د ضمیر نه تېښته نه کیږي مثلا دغه یو شی پروت دی یا مثلا دغه لجیب نه یو شی راوستل دي د دې قاری سره لجب نه شعر وستل دي د قانون نه تخت ماته څنګه اسانه ده اخو دې خو وګورم چې څوک نه و یا د توجه بل خواته غلې به پاکي ورډم جب به وهم شاته ورته یا غبه دي ماش خلک و نه لیدلې او د نه لیدلې نو د قانون نه نظام پټ ک کنه خو له ایمان نه ول عبادت نه ول وجدان نه له ضمیر نه بزن څنګه پټ کوم دا خو ما کې د نه نه ده لدنه خو ځخلاصې ګم نه نو د قانون د عملی کول اسلام په چا پورې تړلې دي په ضمیر او ایمان پورې تړلې دي په چا پورې تړلې په ضمیر او ایمان پورې تړلې چې که څوک و هم دا کوو که څوک نه هم دا کوو که پولیس هم دا کار نه کوو که پولیس نه هم دا کار نه کوو ولې نه کوو ځکه چې الله په باندې ثواب راکوي او که عملی نه کوو نو الله عذاب راکوي که خلاف ورزي وکړو نو په مدني قوانینو کې یا د بشر په دې قوانینو کې د قانون تنفیذول یا د قانون پاسداري کول دا په عمده ډول پولیس ته ورسپارل شوی هغه په زور هم سړی ځان ته خلاصوی شي په رشوت هم سړی ځان ته خلاصوی شي او د هغوی د عدم موجودۍ نه سړی استفاده هم کولی شي خو د ضمیر نه او د عقل نه او د ایمان نه خو دی هېڅ شي باندې ځان نشي خلاصوی هغه خو نو حاکم دی په تا باندې یو تقاضا زما له د ورونو محترمو نه ده هغه ده چې که دغه د څلوېښت دقیقې د خپل موبایلونه لږ غوندې بند کی د دې وجه دا ده چې زه دا نه غواړم چې خدای نه خواسته تاسو هغه رابطې دي چا سره منقطع کړم بلکې زما ذهني مشکل دی هغه ده چې زما مخاطبین چې ما ته داسې په برګو سترګو نه ګوري زه خبره په تسلسل باندې کولی نه شم رانه پرې کېږي خبره او چې بیا یو څوک پورته شي بیرته لاړ شي بیرته راشي یا یې خاموش کړي هلته بیا درته معلومېږي چې چا تا سره رابطه کړې بیا ورته وایي زه په درس کې یم خیر دی درس څلوېښت درس کې نو په دې طریقه باندې به دا زمونږ او تاسې درسونه د دې نه وروسته لږ غوندې لکه سړی چې فقه وایي داسې د فقه درسونو ته ورته کېږي مثلا تر دې وروسته دا استعماري اعمال چې خلاص کړو زه بیا تاسو خدمت کې دیموکراسي عرض کوم چې دا دیموکراسي د څه شي دا کفر ده که اسلام ده که کفر ده نو ولې کفر ده اول دا دیموکراسي د څه شي په دې به یو هفته یو نیمه دوه وځي او بیا دا چې که کفر ده نو د څه وجه نه کفر ده د کفر د اسلام او د روا او د ناروا او د حرام او د حلال او د دې خبرې منځ ته راځي دا لږ ونې سړی په توجه واوري نو بیا سړی سړی ته خوند هم ورکوي سړی پرې پوه شي بیا چې عمل پرې باندې کوي نو سړی ښه پرې پوه شوی وي نو دا یو تقاضا و د ورونو سره موبایل لږ غوندې بند وساتي دا ښه ده اوس راځم بېرته هغې خبرې ته چې دغه ټولنه چې قانونمند وي دا نه حل کېږي نه له منځه ځي نه منحل کېږي په بل چا کې نه ویلي کېږي نو د دې دپاره چې مستعمر دغه ټولنه په خپل قالب کې بیا له سره واچوي ویلي کړي نور انسانان تی جوړ کی عقل ور بدل کی اخلاق ور بدل کی قوانین ور بدل کی معیارونه ور بدل کی حلال او حرام ور بدل کی ښه او بد ور بدل کی لسره یې په خپل رنګ کې رنګ کی او په خپل میچ میچ کی د دې لپاره په کار دي چې ور ټول د اسلامي قوانین دوی لغوه اعلان تر څو چې دوی لغوه لې اعلان کړي دا نوي قوانین ځای نشي نیولای نوي قوانین ځای نشي نیولای دغه قوانین چې دوی نه راځي او اعلانوي او تنفیذوي دا په دوه ډوله باندې دي یو ډول داسې دي چې د روسانو اسلوب او طریقه د پرون تاسو خدمت کې معرض کړ چې هر څه په زور او په یو ورځ باندې بس حزب دیموکراتیک خلق افغانستان او د فرمانونو ضربه شروع شو اول او دویم او دریم او څلورم او پنځم او هر څه د ټوپک په زور او هر څه د چوټي په زور باندې عملي کول هغه ډیره سریع نتیجه ورکوي ډیر زر تسلط قائموي د نوي قوانینو خو چې دا څونه زر راغلي همدغسې بیا زر ځي بېرته چې دا چوټۍ د سر نه اخواته شي بیا یې خلک نه مني دویمه د انګریزانو طریقه ده انګریزان خپل قوانین کرار کرار جوړوي کرار کرار جوړوي او په داسې طریقه یې جوړوي چې سړی احساسوي نه سړی نه احساسوي او څنګه چې قانون جوړوي همدغسې د قانون د منلو دپاره د ټولنې ذهنیت هم ورسره جوړوي دا ګورې ډېره مهمه خبر ده د انګرېز طریقه دا ده اول د روسي طریقه دا ده دا وه چې قانون مې راوړی ویې منه که نه خیر دی نشته زندان کې یاد شوم وهم دی ډبوم دی او ګوره هغه ته زړم دی ښه ورته وګوره دا د هغه طریقه وه د انګرېز طریقه دا څه نه ده د انګريز طریقه دا ده هغه قانون راوړي یا قانون جوړوي دا قانون اوله چې جوړوي یو څه شیان پکې خپل یو څه شیان پکې د تا او کې د ملا صاحب د شیخ صاحب د پیر صاحب د حضرت صاحب د مولانا صاحب د دې یو څو امضاګانې ورسره اخلي قانون جوړوي امریکایان خو په سر کې ورته ټاکي شهرانیان د افغانستان قانون اساسي چا جوړ شهراني جوړ شهراني څوک ده ملا ده که نه ده ها خو زورور ملا ده ریاض صالحین فارسي ته ترجمه کړی دی د داود جهاد د پوهنتون استاد او روحیه جهاد در اسلام په نامه یو کتاب هم لیکلی ډېر کتابونه لیکلي زبردست عالم دی امریکایانو قانون جوړ کړ او بیا یې په سر باندې ټاکلی ورته څوک و ملا نعمت الله شهراني چې اوس د حج او د اوقافو وزیر نو قانون به دی جوړ کړي درته انګرېز خو وړاندې کوي به درته د ملا صاحب په لاس باندې د حضرت صاحب په لاس باندې د پیر صاحب په لاس باندې د مولانا صاحب په لاس باندې د پروفیسور صاحب په لاس د شیخ الحدیث صاحب په لاس باندې او همزمانه ورسره د قانون منلو ذهنیت هم په ټولنه کې جوړوي د دغه ډول قوانینو د منلو ذهنیت جوړوي په خلکو کې کاغه د رادیو د لارې جوړېده که د تلویزیون د لارې جوړېده که د ډرامې د لارې جوړېده که د اخبار او د تلویزیون د لارې جوړېده که د مجلې او د اخبار د لارې جوړېده که د مجلسونو د لارې جوړېده که د ولسی جرګو مرګو له لارې جوړېده که د کلیوالو غونډو جرګو له لارې جوړېده که د سیمینارونو کنفرانسونو له لارې جوړېده که د پیسو د لارې نه جوړېده که په مکتبونو کې د غوړیو د ویشلو د لارې نه جوړېده چې د هر څه د لارې نه جوړېده د خلکو ذهنیت د ذهنیت همزمان ور سره جوړوي دوی ترڅو خلک دغه قوانین په خپل ومني نه دا چې د سوټي په زور ګوري هغه کوم ملتونه باندې چې دا تجربه تکرار کړې ده له هغه نه شپېته کاله کېږي چې انګرېز تللی د دوی وینا نه ده تللی اوس هم مغه صحیح ده اوس هم همغه صحیح ده انګرېز وایي زه تللی نه ده وایي چې ته زر کاله نور هم در باید تېر شي زه به هغه د تا منم ځکه دا تا چې ده دا ښه ده او دا د ما چې ده دا د اسلام او دا د رسول الله چې ده دا خشن ده د کې خشونت ده دا زیګ دی دا د بشري حقوقو سره اخ نه لګي ګوري ملتونه او نسلونه هم داسې روزلي دي چې اوس یو څوک راپورته کېږي ورته وایي چې وروره زه په دغه ملک کې چې د ما ملک دی د ما خاوره زه پکې پیدا شوی یم د ما د دین د ما د اخلاقو د ما د روحیې د ما د ملي اقدارو د ما د تاریخ د ما د رسم و رواج د ما د عرف عادت مطابق قانون دغلته غواړم دا ما د خپل دین قانون غواړم او چپ خوله دې بنده که کنې ځمکه هم در باندې انګار کوم او په سر هم در باندې اور وروم او چې هر څوک دا غوښتنه کوي هغه په دنیا کې تر ټولو لوی مجرم نن سبا څوک دی چې څوک د اسلامي قانون مطالبه کوي نافذه ورغواړي هر چیرې یو ملک کې نه په ټولو اسلامي ملکونو کې او دا زور څوک دی کوي د دې ملت خپل بچیانې کوي د دې ملت خپل بچیان ورته وایي چې نه منم اسلامي قانون دی نه منم ځکه دا د حکومت د قوانینو مخالف دی دا د اساسي قانون مخالف دی دا د مدني قانون مخالف دی دا د جزایي قانون مخالف دی دا د بشر د حقوقو د بین المللي کنوانسیون د هغه مخالف دی دا د نوي دنیاوال نظام د قوانینو یا نیو ورلد آرډر چې ورته وایي د هغه مخالف دی د بشري حقوقو مخالف دي دا نه منم د موږ د خپل ولس خلک د موږ د خپل ژبې خلک زموږ خپل ورونه زموږ خپل بچیان دوی اسلام حاکمېدو ته نه پرېږدي ولې ځکه دوی چې انګرېز دوه کاره کړي وو یو قانون ورته جوړ کړی و یو په دې کې د قانون د منلو دلچسپي پیدا کړې وه او دی په دې قانع کړی چې ګوره دا د انګرېز قانون د رسول الله تر قانونه ښه ده نو اوس چې څوک د انګرېز قانون غواړي صحیح او که څه وایي د رسول الله قانون وایي نه که چېرته یو نیم غلی مخنث غوندې قانون چې نیم مسلمان یو نیم نیم یې مخکې له کافر کړی همغه قانون هم چېرته یو شق پاتې وي کوم ځای کې د هغه دپاره هم بیا د اکثریت حربه استعمال کړي او په پارلمان کې راګیري پرې وکړي چې اکثریت یې نه غواړي بس دا مې څه حذف کړي ختم ځکه په دې باندې زمونږ هغه خرابېږي تصور په دنیا کې خرابېږي په دې چې امیج ورته وایي زمونږ امیج خرابېږي په دنیا کې نو راځي بیرته دې ته چې غرب د دې لپاره چې اسلامي امتونه چې دوی تسخیر کړي دي دا د داسې مقوماتو د داسې وسایلو د داسې شیانو نه به برخه کې چې دوی ویل کېدو ته نه پرېږدي دغه قوت مدافعت نه به برخه کې چې دوی ویل کېدو ته نه پرېږدي نو اسلامي قوانین ټول یو مخ لغو اعلان یا په یو ځل باندې د روسي اسلوب مطابق او یا په قرار او په تدرج باندې په قرار قرار باندې د امریکایانو یا د غربیانو د اسلوب مطابق نو دا باید لغو شي خو چې لغو کې اوس د خپل قوانین چې راځي خپل قوانین په هر صورت کې هم د روسانو د اسلوب مطابق او هم د غربیانو د اسلوب مطابق دا د برچې په زور باندې در باندې حاکم وي خپل قوانین به د برچې په زور د توپ په زور د بم په زور د تیارې په زور د زندان په زور د زنجیر په زور دا به در باندې عملي کوي که لږ ته نسر غړی قرآن به ورته راوړي ورته وایي چې وروره ګوره دا د الله کتاب دی الله نازل کړی دا قرآن د په دې قرآن کې دغه دي چې دا ما کوم کار کړی دا الله راته فرمایلی د رسول الله احادیث به ورته راوړي چې ګوره دا د الله غوره رسول دی تر ټولو انبیاو دی بهتر دی او آخرنی نبی هم همدی ده ده راته ویلی چې دا کار وکوه د اسلامي فقه کتابونه به ورته راوړي د اسلامي تاریخ مثالونه به ورته راوړي چې ګوره در د امت نورو بچیانو نورو خلکو په میلیونونو خلکو هم کړی وو دا کم کار چې ته جرم بولې دا هم الله راته ویلی هم رسول الله راته ویلی هم فقه راته ویلی هم تاریخ راته ویلی هم زما خپل ملي عنعنې دې راته ویلی دا هر څه چې ما کړي دي ما یو ناروا یو یو ناجایز یو نابلده شی مې نه دی کړی سم شی سم کار نه کړی دی هغوی نه ته مجرم یې ځکه تا د اساسي قانون مخالفت نو چې مجرم یې باید په اوله ورځ یې لاسونه وتړل شي خوله یې بنده شي سترګې یې وتړل چېرته په سیاچالونو کې ور واچول شي او بیا ډنډه ورته راوختل شي وهي وهي وهي تر هغه چې یا پاش پاش شي او یا وایي چې اوس نو تاسو سره منم او یا بس مستمر عذاب کې پروت دی تر څو د الله رحمت ور باندې راشي او چې بیا ورته وایي چې د الله لپاره مې خوشي کوي الله دلته نشته بل ورځ شک شک ولا وایي ما ورته نارې وهلې چې د الله دپاره مې خوشې کړه ویل چې الله دلته نشته الله چې جومات کې ګوره الله دلته نه راځي ما چې دغه خبرې څوک راته کوي زموږ خپل خلک راته کوي ولې دا د قانون مخالفت دی د قانون مخالفت یې کړی دی د وطن قانون نه مني د حکومت قانون نه مني نو دغه قانون هغه شی دی چې د خلکو لاس پښې سترګې خوله فکر قلم عقیده ضمیر هر څه یو وار ور باندې وتړي ډیره خطرناکه وسله نه ده ها تاسو نه پوښتنه کوم ډیره خطرناکه وسله نه ده په هر څه کې بیا قوانین راته جوړ دا قوانین بیا هم حقوقي قوانین وي هم جزایي قوانین وي هم عسکري قوانین وي هم اقتصادي قوانین وي هم مدني قوانین وي که په عسکري قوانینو کې ورته وایي چې هغه سړی چې ته راته وایي مرسته ورسره مه کوه هغه زما مسلمان ورور دی مسلمان دی او چیغه راته وایي فریادونه راته کوي او الله هم فرمایلی چې وین استنصروکم فی الدین فعلیکم النصر کله تاسو نه مرسته وغواړي نو تاسو د هغوی مرستې ته ور ودانګئ ورځئ هغه رانه مرسته غواړي نه موږ په یو عسکري تړون کې شامل یو هغوی په بل بلاک کې دي نه دا ته چې بیا د چا سره جنګېږي هغه خو زمونږ دوستان دي هغه خو زمونږ عسکري هم پیمانان دي دا کېدای نه دا د ملکي قوانینو د عسکري قوانینو مخالفت ده دا نه شي کېدای ته ته به ورته وایې چې الله راته ویلي دي په قرآن کې په لازواله کتاب کې چې قیامت په ورځې به دا حاکم وي موجود به وي چې الله فرمایلي چې چا درنه مسلمان درنه مرسته وغوښته د داسې شب مقابل کې چې د تاسې ورسره څه تړون نه و نو مرسته یې وکوه هغوی نه ته څنګه د هغوی مرسته کوې دا چا درته ویلي وای الله راته ویل دي وای دا د الله ټکی به پکې نه وایي ځکه دې باره کې بیا انشاءالله موږ وایو بیا تفصیل باندې خبره ته کوم دوی د الله ټکی ولې پکې نه مني کمونیزم د الله نه وجود معنی نه قانون معنی او سیکولریزم یا دیموکراسي هغه وایي د الله وجود منم چې شته کوي وایي شته خو قانون نه منم ځکه سره کار نشته دی الله د الله وجود منم قانون نه منم مزیک سره کار نشته قانون سره حلال او حرام روا نه روا دې سره کار نه دا ما خپل کار ده او که یې چېرته به یي که څوک ورته وایي الله نشته وایي نه به یي که څوک ورته وایي شته وایي شته خو هغه مجرد تصور یې مني خو د ځمکې سره کار نشته د انسان سره کار نشته د روا نه روا سره کار نشته دا د من خپل کار ده دا د اکثریت کار ده اکثریت چې څه غواړي هغه به کوه اکثریت دا قوانین جوړ کړي په دیموکراسي کې اله اکثریت ته ویل کیږي اکثریت کې معبود دی خلک د اکثریت عبادت کوي پکې ځکه خو تر ټولو لوی کفر همدغه ده تر دې اخواته بل کفر نشته ده تر ټولو لوی کفر همدغه ده ابل دې چا خبره کوله چې یو خيار غوند سړی او تعجب کاوه چې بس خلک پیدا شوی دي وایي چې دیموکراسي وګوره چې خلک ورته کفر وایي دیموکراسي نو کله کفر ده دا خبرې ډېرې غور وړ خبرې دي دې باره کې به انشاءالله په تفصیل باندې خبره کوو بېرته راځو خپل هغه ته غرب خپل قوانین د برچې په زور په خلکو باندې نافذ کړل او لاګیا دي نافذوي او چې هر څوک یې نه مني دی به وي ډنډه به وي توپ به وي زندان به وي تړل به وي شرل به وي رټل به وي وهل به وي کنځل به وي وژل به وي او یو نامعلوم سرنوشت به وي تر څه پورې تر هغه چې ته ووایې چې دا تاسې خبره صحیح ده دا دې مونږ نه ده صحیح تر څو چې دا نه ویل تر هغه پورې به ته بس دا عذاب ګالې تېروي به چې کله غرب خپل قوانین جوړ کړل او بیا یې په زور باندې لاوله او یا د ملا صاحب په امضا باندې د شیخ صاحب او د پیر صاحب د حضرت صاحب په امضا باندې د ملک صاحب د مولانا صاحب په امضا باندې د هغه په لاس باندې معرفي کړل او اسلامي قوانین یې ټول لغوه کړل نو هغه د مسلمانانو قوانین بیا څه شو هغه په لکونو د تفسیر او د حدیث او د فقه او د قانون او د دې د کتابونو څه شول د څوار لس سوه کلونو یا د دیار لس سوه کلونو یا د زر کلونو دغه فقهي او قانوني ذخیره چې خلکو جوړه کړې وه د الله دین تشریح کړی و او د هر هر څه حکم د کې بیل تشخیص کړی و هغه بیا څه شو هغه بیا د تاریخ برخه وګرځید یوازې په مدرسو کې تدریس کیږي او هغه په نیمګړي شکل باندې په مدرسو کې تدریس کیږي هغه په نیمګړي شکل د فقه کتاب خلک په مدرسه کې ادب خاطر وایي چې پوه شي نه چې بیرون تطبیق کړي بیرون تطبیق ته اجازه نشته بس یوازې زه به خپل استاد نه وایم بیا استاد نه چلاړه زه به خلق ته وایم به څه زلاړه ما شاګرد به خلق ته وای خو د مدرسې په دینه نه کې بیرون دې نه دې تطبیقولو اجازه شته او نه چاته دی ویلو اجازه شته ځکه بیرون بیا د مدني قانون خلاف ده د جزایي قانون خلاف ده د اساسي قانون خلاف ده او قران به ترجمه کوو چې په پوښو هغه لغوي معنی راځي د چاته وایي چې دا عملی که د قران کې داسې به کوي داسې به نه کوي ګیره د ما واکې د مولا ما به پرې دې چې په خپل ګیره هر شخند وهم هغه څه به وهم نو د مسلمانانو قوانین د مسلمانانو علم د مسلمانانو فرهنګ د مسلمانانو د کلونو کلونو خواري د دوی وخت په یو قفس کې بند کړه او دروازه یې پسې وتړله او بیا یې خلک ته ویل که د چا دا په کار بس دې قفس ته دې ورننوځي بیرون دا نشته نه د راوړلو اجازه شته نه بیرون د ویلو اجازه شته نه د نافذولو اجازه شته بس دې قفس کې ورننه وځي او دا قفس نن د مدرسه خو چې دغه قفس خلکو مات کو بیرون راووتل او بیا کتاب هم د ځان سره راوویست او بیا خلک سیل چې هلکه اوس به نو دا مني بیا تاسو ولید چې ټوله دنیا راټوله شوه ټوله دنیا راټوله شوه کفر اسلام منافق یهودی نصرانی هندي بودایي عرب عجم ټول را ټول شو وای چې ته ولې دې کفس نه ولې راووت او دا کتاب چې ما بند کړو دا دې ولې راووت په دې باندې هم څلور سو کال خواري کړو دا مې بند کړی وو څلور سو کال دې قانون په خلاف ما تبلیغات کړی وو څلور سو کال دې قانون د د نه تطبیقېدو دلایل ما خلکو ته ویلي دا د تطبیق وړ نه ده او ته بیا میدان ته راوسه بیا یې تطبیقوي بیا ته په دې باندې ټولنه جوړوي بیا ته انسانان له نوي سره په نوي قالب کې اچوي ته بیا راته عبیده او خالد او ابوبکر او سلمان او عمر او بلال دا راته بیا پیدا کوي دا شیان هما بند کړي والته دا دی ولې راوېسته نو بیا ټول دنیا غوغا جوړه کړه لاسونه سره یو کړ چې هلې راځي شي هلې چې هغه بندي بېرته راخوشې شوی ده او بهانې ورته د احمد او د محمود بهانې جوړې کړې ولا که د احمد باندې یا د محمود باندې خبره دا ده چې دوی د درې څلور سوه کاله د اسلام قوانین لغوه اعلان کړي وو او دا د مسلمانانو په ذهن کې ذهن نشین کړی وو چې دا د الله قانون د تطبیق وړ نور نه ده خو چې یو څوک را پیدا شو یو ډله را پیدا شو یو مجاهدین یو نسل را پیدا شو یو ملت په یو نیم میلیون قرباني ورکړ د دې په خاطر چې دغه قانون عملی کې تطبیق کړي چې هغوی میدان ته راغله او بیا یې عملا چې تر څو په تصور کې وه خبره چې موږ به داسې کوو صاحب داسې به کوو چا څه نه ویلې خدای خبر چې کوي که نه کوي هسې ټوکې کوي خو چې یو وارې رښتیا شوه چې هو دا خو یې رښتیا وکوله نو بیا ټول سره راجمع شوه او چې څومره قوت یې درلوده دا یې ټول راوړه دلته استعمال او لګیا دې استعمالوي مسلمانانو قوانین بند کړل او اوس یې راویستو ته نه پرېږدي اوس راځو دا چې د خیر دا سړی وایي چې خو دا د مسلمانانو هم قوانین دي دا د دوی هم قوانین دي خیر د نه هغه نه دا به منو دا نو څه پروا کوي ځینې خلک داسې هم شته ده خو دا هم قوانین دي دا هم دا د دنیا د عصر او د روحیې د عصر سره مطابق دي د حالات سره مطابق دي د انسانانو ضرورتونه پکې رانغاړل شوي دي دا به ومنو دا ولې خیر دا هغه خبره ده چې په دې باندې سړی له اسلام نه وځي یا په اسلام کې داخلي وي که یو سړی د او اسلام د علماو اجماع د په دې خبره باندې که یو سړی روزي هم نیسي زکات هم ورکوي حج ته هم ځي کلمه هم وایي منځونه هم کوي دا ټول شیان ښه په مواظبت باندې کوي خو یوازې دغه وایي چې د اسلام قانون د دې په دې زمانه کې د تطبیق وړ نه ده د دې هر څه سره دی کافر شو د دې هر څه سره دی له دین نه وتلی دی د دې هر څه سره د ښځه په ده باندې طلاق ده د دې هر څه سره دی مرتد دی که په ورځ کې زر رکعته نفل وکړي او شپه ټوله په ولاړه تېره کړي خو د ده عقیده دا جوړه وي چې دا د اسلام قانون د انسانانو لپاره موافق نه ده او د بشر چې کوم وضعي قوانین جوړ کړي دا تر ده غوره ده ځکه په دې کې د بشر حقوق مراعات شوي دي او په هغه کې لاس پرې کول دي وهل دي ډبول دي الله قسم یادوي او الله هسې په عادي خبره باندې قسم نه یادوي کومه خبره چې الله برجسته کول قوي کول غواړي او انسانانو ته په ښه طریقه باندې ورسول غواړي چې تر څو د خلکو توجه ورته را جلب کړي او اهمیت ورته بیان کړي نو د الله هغه ټکی په قسم باندې یادوي الله فرمایي قسم دی ستا په رب باندې چې دوی مؤمنان نه ګڼل کېږي لا یؤمنون حتی یحکموک تر هغه چې دوی تا حاکم ونه ګرځوي فيما شجر بينهم په هغه کارونه کې چې دوی ترمنځ پیښیږي مشاجرې او مناقشې اختلاف راځي اختلاف راځي نو قانون به دې تامني ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا او بیا به چې قانون فیصله دې ورته وکړه بیا به دا بدم نه غني په ځړه کې به ناراض هم پې نه ويسلم تسليما او دا به نه وایي چې بد لکه خو کې د مامو منه کنه ټول هر څه به تاسو درسپاري هر څه به شریعت ورسپاري نه چې د نیم د شریعت کې د نیم د امام پکې کنه په خپل ذات باندې قسم یاد کړی دی چې ګوري دا هغه خبره ده چې په دې کې بل څه نه ځایږي فلا وربک هغه د عمر رضی الله عنه حادثه به تاسو ټول اورېدلې وي چې هغه يهودی و او یو منافق و چې ورغی ما یو ورځ یو کتاب لوسته په کې ډېر ښه توجیه کړی زه یې لپې پوه شوم دا څونه خوندوره خبره وه وایي د عمر رضی الله عنه نو دی خو داسې یو بېسنجشه سړی هم نه و چې د یو مسلمان وینه ورته اهمیت ونه لري دی ولې داسې بې د رسول الله د پوښتنې او بیا د مشورې نه ولې د ده سر پې ور والوځاوه وي د ده په ذهن کې دا خبره نور واضحه وه چې دې ته نو کفر وایي دې نه اخوا ته بل کفر شته نه دې دې کې نه څه مشوره وغواړم خو کفر دا کافر شوی په رسول الله کافر شوی په اسلامي قانون کافر شوی ده هغه باندې باور نشته ده او بل ته غوره بولي هغه د یهودي حکم ته نه غوره بولي نو په دې کې به زه رسول الله سره څه مشورې کوم خو دا خو نو کفر جلی شو تر دې خو اخوا ته بل کفر شته نه نو ځکه دې مشورې او دې پوښتنې صورت سره واخیسته او دوی ککره ته بیل کړه وي چې څوک د رسول الله فیصله نه مني بیا د عمر فیصله دغه شي دغه په ذهن کې دا واضح و چې دا کفر ده او د کافر په وژلو کې نو اوس به څه بېله استفتا غواړم چې صاحب دا سړی کافر شوی د مړی کوم که مړ نه کوم خلاصه ده خبره نوره سپینه ده اوس د غرب قوانین منل ولې ناروا ده ولې کفر ده ځکه چې د غرب قوانین د دین دښمنۍ په روحیه باندې ولاړ دي د غرب قوانین حتی هغه مسیحیت هم نه مني ولې دا خبره بیا سبا ته ان شاء الله لږ په تفصیل باندې درته بیانوم یا د هفتې پر ان شاء الله د غرب قوانین ولې په دین دښمنۍ باندې ولاړ دي ځکه چې غرب له دین نه تېسته کړی د هغوی مسیحیت نه دی منلی هغوی د مسیحیت په خلاف بغاوت وکاوه د مسیحیت په خلاف سیکولریزم راوویسته او بیا یې دین ته ویل چې بس که موږ درتلو ضرورت هم و کلیسا ته به درځو که نه ته به موږ پسې نه راوځي ټول قوانین یې په الحاد او په ماده پرستی او په خپل خواهشاتو باندې جوړ کړو هغه کې حتی لا مسیحیت هم پکې نشته ده د غرب په قوانینو کې اسلام خو څه کوي مسیحیت هم پکې نشته ټول په هوا او هوس باندې بنا دي او هوا او هوس منل او هغه خپل الٰه ګرځول دا صریح کفر دی دې باره کې به ان شاء الله په تفصیل باندې بیا کله خبرو کوو